د دې ربط د وقف سره دی خو فرق داره چې په وقف کې سا او اواز دواړه بندي او په سکته کې اواز بندي او سا به جاری خو لک سات د پاره به اواز بند شي سا به جاری په قران مجید کې سلور ځای سکته راغلی ده سکته دې ته وایي لګ سات د پارا صاحب جاری وی ماتی کی بنا من مرقدنا هذا ایوجا قیمه دا په سورت کهف آیات نمبر ایک من مرقدنا هذا په سورت یاسین آیات نمبر په سورة مطففين آيات نمبر چوده کی دا ذکر کئی اجرا د دې زده کوي ایوجا قیمه اجرا دلته با سکته کیږي سکته دې توای د کلمې په اخري حرف باندې بغیر د ساده ماتول نه आवाज د لک سات د پارا او درول او د وقف پشان قاعده پکې جاری کوي دا به د دې اجرای داسې نورم بیا یې دې نورو کې وکړي اوس چونکې دا تختې یوه ده خو قاعدې پکې جدا دي د نونې قطني قاعده ده یعنی د نونې قطنی سبق دی پکې د دې ربط هم د مخ کې سردارې چې د قاری د پاره دا قاعده ډیره ضروری ده چې د دې د قواعدو د زده کړې هغه ازده کی خو فرق داره چې نن خطنی به په وقف کې نه ویل کی او په وصل کې به ویل کی په وقف کې دا نه ویل کی په وقف کې به ویل کی قاعده نمبر 1 قران مجید کې د بازي کلماتو سره یو وړوکې شان نون لیکلې هغه ته نونې قطنی وای په نونې قطنی کې با دو قیدی دي نونې قطنی با په وصل کې ویل کیږي او حرکت د زیر با قريه نو استطعم بوي عدن التي عدن التي بیا بوي عدن بعد بوقف شینو بیا به التي وي په وصل کې نه ویل په وقف کې نه ویل کې په وصل کې پیل کی او حرکت د زیر باور کړی وړو کې شانتی نون دی کلمات سره غلې لاندې لیکلې دنی ته نونی پوتنی وای قاعده نمبر دو هر کله چې دوا حرفونه یو شان راشي اول پکې ساکن وي او دویم متحرک وي نو دویم متحرک با مشدد ویل شي مثال دا مثالونه ذکر کړي قد دخلوا قد دخلو په اصل کې نو قد دخلو موږ ویلو چې اول پکې متحرک اول اول پکې ساکن د متحرک وي نو د متحرک با مشدد ویل شي دا د متحرک قد دخلو په اصل کې قد دخلو فلا یسرف الرحمن لکه فقط دخلو کې دال او دال هر کله چې دوه حرفونه د یو مخرج نه راشي اول پکې ساکن یو د متحرک وی اجرا شو ده نو د متحرک با مشدد ویل شي لکه فإذ ظلموا کې دال او ضاد هر کله چي دوه حرف، حروف، د نږدې مخرج نه راشي، اول پکي ساکن وي، دویم متحرک وي، نو دویم متحرک به مشدد ویل شي، لکه مثال، الم نخلقکم کي قاف په کاف اجرا، قد دخلو دوه ح، حروف، یو شان راغلي دي، اول پکي ساکن دی، دویم متحرک دی، دویم متحرک به مشدد ویل شي. که چری د ادغام په وخت کې د اولنی ساکن حرف سو اواز باقی پاتی وی نو دی ادغام تا ادغام ناقص ویل شي او کچری س اواز دا ولنی ساکن پکې باقی پاتې نوي نو بیا داسې ادغام کولو ته ادغام تام اغویلیش یعنی سو باقی پکې پاتې نه فائدہ فائدہ نمبر 3 په قران مجید کې سلور کلمات داسې دي چې داغي دا کلماتو په یعنی سلور کلمات داسې دي دا وسبلا په هر یو یعنی په هر یو با بار یو باندې ویل هغه صحیح لکه ام هم المسیطرون ویلش ام هم المسیطرون ویلش او د صورت غاشی والا کلمه جوړ او روان با صرف او صرف پسواد سره هغه کولای کی او اخیره سلورم به مصیبر دا به صرف سین سره ویلې شي سواد بنوي بل قاعده سلورم فائدہ هر کله چې د الف لام هر کله چې چې د الف لام د آل نه ورستو د سور لسو حروف قمریونه یو حرف راشي چې مجموعه دا ده ابغي حجک وقف اقیمه ده بیا به د الف لام بیا به د الف لام تعریف اظهار کی تعریفی اظهار کی یعنی ویلې کی کی با لکه مثال آل آنا البخلی ال وروری الکوثر الواقعه الیو البخلی اجرا دلته با د لام تعریفی اظهار کیږي ځکه چې د الف لام تعریفی نه ورستو د سوار لسو حروف قمریونا ورستو بار غلی دا او دې ته اظهار قمریو وي حروف شمسیه الرحمن الزانی الساجدون الشمس صا الصافات الصاد دا مثالونه دي دا دا دلته با اجرا التائبون اجرا دلته به د الف لام تعریفی ادغام کی ځکه چې د الف لام تعریفی نه ورستو د سوار له حروف شمسیو نه تار غلی ده او د الف لام تعریفی یعنی نو الف لام تعریفی نه ورستو متحرک حرف با مشدد ویلې شي او دې ته ادغام شمسی او ویلې قاعده نمبر 5 د قاری د پارا دا هم ضروری ده چې دا خبرې به هم زده کوي چې علم تجوید به هم زده کوي علم وقب به هم زده کوي خو علم رسم الخط به هم زده کوي په قران مجید کې یو څو کلمات دي چې د دغه کلماتو سره د الف مدا په شکل یو الف اغلی کلی شوی او دغه الف با نه ویل کی دا اسانه د پاره په د الف باندې یو وړه غونتی دایره د ها شانتی چرخی پی یا داسې د ضرب نخه او جوړ شي دا کلمات با نوې لکی هغه کلمات هغه دی د هغې د لیکلو طریقه یې هم ښودلې ده، د ویلو طریقه یې هم ښودلې ده، خو چې دا موږ او تاسو زده کړو. د لیکلو طریقه هغه هم اسانه ده، د ویلو طریقه هغه هم اسانه ده. لیکلی حرف به څنګه لیکلی شوی وي د هغې به ویل څنګه ووایي نو په هغې ځان پوه کوي د قاعدې په اخیره کې دا نقشه ده بره لیکلي د لیکلو انداز د ویلو طریقه بیا سفاره خودلې ده بیا د لیکلو انداز بیا د ویلو طریقه بیا سفاره خودلې د لیکلو انداز چې رسم الخط کې څنګه لیکل شوی انا دا خو په رسم الخط کې لیکل شوی وز د ویلو طریقه زده کا دا علم زده کا رکوع شپاړسمه پاره دویمه دویمه سپاره کې بقره کې او رکوع شپاړسمه افائن رسم الخط کې هدا سې لیکل لري وسو وایو به څنګه یو کم درشتمه سپارا او نلسمه رکو دا کلمات په ذهن کې کې خودل خپکار دي چې تلاوت کوونکی ته د تلاوت په دوران کې څه قسمه مشکل را پیښ نشي دا قاعده و د دې ځای پر مونږه دا اوویلا د الله په امداد او توفیق سره الله دې هر مسلمان لا د قاعده د صحیح د ویلو طریقه او هر عالم لا هر قاری لا چې د ماشومان سره په دې انداز کوشش وکړي او ماشوم ته د سعادت حاصل شي ځکه قاعده د بنیاد ده د ماشوم د پاره چې ماشوم په دې باندې روان شي او دا خېسته وي ژوند به دا غخشي یا دو ساتي دا پیغام په اخره کې چې قاعده په دې انداز خدا خمونګه هر تختې په ورځ ورځ کې ویلا دا یو کورس نورا د قاعده تقریبا ټارګټ اخیری د هر یو ماشوم او زما د استاد محترم چې اصل قاعده بنیادی سیز ده د قران لپاره بنیاد دې څنګه چې د آبادې لپاره بنیاد مضبوط پکار دی مضبوط بنیاد روان شي نو دی به مخکې دا بنیاد به فایده ورکوي او دا به کامیابي قاعده چې بنیاد کچوي نو قرآن د ماشوم کچوي او ډیر ځایونو کې موږ وینو ماشومان قرآن غلط وي قرآن الفاظ غلط وي نو د وخت نه ماشوم د تجوید انداز سره روانول او په لږ وخت کې دی ته ډېر څه ښودل کوشش کول د ملګرو دا کوشش چې ابم ځای لا نل شي ماشوم جون مم تبانش سبا پر اعلان ختمونه او دارنګي قاعده می ختمه کړو میاشت کې ختمه کړه بس خلک ظاهر ته ګوري قران می ختم ورته کو په کال نیم کې میاشت کې دارنګي نیمه کې مې ورته ختم کو ځان له زده که بس دغه د ماشوم تربیت دا یو پیغام اخره کې چې نوجوانانو علماو طالبانو ته پکار دي چې کوم ځای کې ستاسو هغه ژوند ښایسته کېږي هغه ځای ته ورشو هر یو سړي دا قاعده د غوږ نه نیولي او دارنګه وی زه په اظهار القرآن کښی هم دا داغه هرچا کار نه دی دا صحیح ښکلی مزیدار پند دی دا صحیح زده کول پکار دی او ما په چې کوم نوټ لیکلی چې تفهیم الطفلان لاظهار القرآن د دغه یو تشریح او د دغه متن هغه شرح مې راښکاره کړې چې دې کې څه ویل غواړي نو هغه ما تاسو ته مخې ته کېښودله هر یو سړی کتی شي او د دینه فائدہ حاصلول شي هر ماشوم په دغه انداز روانول پکار دي قاعده کې وخت به چون کې ډیر ولګي تقریبا د دې د زده کړې ټارګټ اخیری درې کال دی زموږ استاد محترم وي بیا نه نو دوه کال دی خو د میاشتې او د لس ورځو دې ته قاعده نه وي داسې په قرآن پسې او په قاعده پسې خندا کول دي کوم ملګرو کې چې دا استا دارنګي دا صلاحیت نشته د قاعده د بیانولو د قاعده د ویلو او قاعده زده کړې نه د نوغه علما او لپکار دي چې قاعده نه خي کوم یو فن کې مهارت وي نو هغه فن دی خي خو چې کوم فن کې مهارت نشته نو هغه فن او پیجدی نه د پکې کړي نو هغه فن بیانول نه دي پکار ځکه د ماشوم ژوند تباہ او برباد شي او زویم زما خپل یو قاعده ده چې د اولاد وجل اغم دغه دي چې دا غجون ځای کول دا غجون بربادول او دا غجون اسی په زول تیر شي او قاعده په نوم ویلې شي قران په نوم ویلې شي غلبیا نه ورزي موږ ډیر ځایونو کې ولیدل یو ماشوم نه مې تپوس کا او سو کاله جمعه تلاړي وې سلورم کال مې دغه ماته پاتې هوا نه وروله سونه د افسوس خبره ده هغه داسې بلا غروله چې هغې ته زه خفه شوم نو پکار دی هر طالب لا چې هغه خپل زندگی هغه بقا د خپل زندګۍ ژوند هغه جوړ کی خپل زندگی خراب نه کی او مولالم دا پکار دی چې د ماشومان ژوند تبو برباد نه کی دا یو پیغام او اخره کی الله دې مونږ او تاسو له پدې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کی او الله دې دا کوم قاعده چې ما اختتام ته ورسول الله دې د ټولو مسلمانانو او د ملګرو دارنګي زمونږ او تاسو عملی دا زمونږه چې په فایده راشي او زمونږ ته فایده واخلو